حدیث نمبر د شلم وګد روایت د خیال ساتي دی حدیث کې یو کس دی چاغه یو کم سل مرګونه کړی دی او د توبې د پاره روان دی چې ما ته الله معافي وکړي وکړه نو چاو ته یو کسو د چال تلار شه ته پوسوکا هغه ته وی چې ما یو کم سل مرګونه کړی ما ته توبه وشي وینا وای دز تا هم لري کوم نو هغه هم لري سل پورا کوم زرا غلم چاله لري کړم فدل علی رجل عالم خودن او کلیش دتا په یو سړی پویا باندې فدل خودن او کلیش دتا علی رجل په یو سړی عالم پویا چاو ته یو پویا عالم خود چاغه سره لار شه فقالا نو هغه سره چاغه لا نو فقالا دې سړی ورته وی انه قتل مئتا ما وجری دي سل کسان اور ته وی ا وی دې دا ته وای کنه او تاسو لار شي ا فتح الله شو او بل کس سم یو وګوره کنه دا بچي شابه خراب شته حالته ورسې دغه والي دی ښا فعلوا من توبته تو اے نه اصلاح کړي ته ولې پاکري کې علما دي طلبا دي د دین کارونه کوي نو هغه د اصلاح والا خلق دي نو د اصلاح کړي د لاټه دا غي سره کینا الله ور توبه قبول کړي ان طریق لار چایلا ارض کذا و کذا ازم کې فلان فلان ایتا فان بیا بشکا پاغزم کې او ناسن سکسان یعبدون الله چې د الله عبادت کوي زکه چې دې کلی دا عذاب ته نږدې دي ګناګار دي او هغه ملائکو د رحمت وي موږ به تیرو علو زکه چې دې کلی د رحمت تر روان دي کلی د اصلاح تر روان دي داغه منځ کې جګړه رااله خبره تر رااله فقالت ملائکه الرحمت نوې فرشتو د رحمت جاء تائبا مقبلا بقلبي لله تعالی زکه دې راغلې دې توبه استون کې مقبلن او را مخامخ دن کې متوجه کی دن کې بقلبي په خپل ځل سره ال الله الله تا ان زدرو بمن زکه با سوچ دې الله طرف ته دې کلی دې اصلاح روان دې جز سو باسما توبه باسم د توبه په نیر باندې روان دې وقالت ملائکۃ العذاب او وی فرشتو د عذاب انه لم يعمل خيرا قط یقینا د عمل نو غرا چره زکه د سي عمل نه کړي د ټول عمر کې سل مرګونه کړی دي نو د کله سي عمل کړي موږ به روح باسو اے الله دې مهربان دی ښا دې مهربان څوره ګوره سل مرګونه ګوره احسان کار نه دی هغه کوي خو بیا اخر کې توبه باسي الله یې معاف کوي او معمولی شي فاتاهم ملک فی صورت آدمین نورال دې فرشتو ته یو فرشتہ په شکل د بنده باندې د دوالو رحمت فرشته تا او د عذاب فرشته والو تا یو فرشته را له په شکل د بنده باندې فجعلوا بینهم اے حکمن او ګرځو دای ته فرشتو دا کسرا په خپل منځ کې فیصله کړ دغه دوالو فرشتو دغه کس په خپل من کې سو ګرځا فیصله کون چې ته موږ په باره کې فیصله وکا چې زت روح احلما د غضب فرشتو او د رحمت فرشتو کې زت روح احلما فیصله پتا ایتهما چې کم یو د دوی د دواړو زمکو ته کان وی دی ادنا نږدې نو فوانو دی بله د اغه د پاره کده کلی دی اصلاح ته نږدې وی نو د اصلاح والا فرشتہ به روح بازی رحمت والا او کدا کس ا کلی دا ها ګنا ته نږدې وی نو کم فرشتہ به روح بازی فرشتہ د عذاب نو هغه زمکا او ته نږدې وا او خپل کله خپل وطن چې هغه د ګناو هغه تلل شو او تلل شو فقبضته ملائکه الرحمت او بل حدیث کې راځي چې الله زمکه ته حکم کو سره روان دي ډیر ګناونه دي کړی په توبه وباسه ما معاف با ختم خورشتنی نو توبه د پاره شرطونه موږ سو بیان کړو یو دا توبه وو باسه په سچا کار و پرې دی یو دویم دا په آینده کې و مصممه اراده کې چې زبدا کار بالکل نکوم کو وسمو شو او دریم ونزدی شو نه نشو اخیری حالاتو کې خو داسې په سینه باندې روانو چې سو پورې پای کې لغوندې طاقت په دې سینم نږدې کېده هغه کلی د صدا د اصلاح تا نو دا لیش نږدې شو نو دا په دې سینې نږدې شو پریوته دا مر پر اخو د مر په اخري حالاتو کوم دې په دې سینم اخر الاصلاح روانو نو چې نا پښو پیمایش نو کمز مکو ته نږدې وا اصلاح او کله د ګناو ته لری پاتې شو نو پکار داري چې یو انسان ها کوشش کړئ نو توبه د پاد دروازه ار وخت کولاوي د دې حدیث نه یو څو خبرې مونږ ته دا معلومې شوې یو دا چې توبه د کفر او د شرک د پاره هم قبليږي لکه څنګه چې د وړو او د لوی ګناهونو د پاره قبليږي سړټول مر شرک کړي زنا کړي ګناهونه کړي کفر کړي او پس چې توبه وباسي الله پاکي قبلي بل بعض زنانه نارینه یو منګه روزي خولې دي منځونه نه دي کړی په بعد ار سم کړی دي موږ ته پته نه لګی دا اوس توبه با چې موږ به الله قبلې وې او توبه با سه پس شا چې سړی ته وګوره دو دویم دا چې یو کس لرا قاضي اومني حاکم اومني نو داغه فیصله بیا قبلول پکار دي چې ته زموږ مسکه سوکا